د قران کریم د زده کړې لپاره سوسول ذکر کول چې کله د قران په روایت کې سوچ کې متبا ګوري چې دې آیت کې الله رب العالمین ما تسوي یا به د قرآن کریم تعریف وي یا به اسماء او نمونه د قرآن ذکر کوي او یا به حکمت د نزول د قرآن ذکر کوي چې دا یو نه نو بیا به قران کریم چا سره خطاب کوي مونږ ویلو چې قران کریم اول خطاب کوي نو د دوو قسم خلکو سره یو تا ویل کیږي منقادین تابعدار دویم غیر منقاد نافرمانو بیا دا غیر منقاد پسلو قسم دی یو دی المشرکین دویم یهود دریم نصارا او سلورم منافقین او پرونی سبق کې مونږه د مشرکانو مختصر وضاحت کړو چې د مشرکانو شرک اول په دوه قسمه دی شرک اعتقادي دویم شرک فعلی بیا شرک اعتقادي په څلور قسمه وو شرک فی العلم فی تصرف فی دعا فی عبادت دیو وضاحت مونږه مختصرا کړو او مونږ ویلو چې قران کریم په دې سلور واړو کې اسمونو د شعر باندې رد کړي پای مونږ د قران کریم آیاتونه پیش کړل دیم کې زمو شعر کې پهلی داري دو قسمونو معظم تحریم دما حل الله او تحریم دما حرمه الله او په هغې باندې مونږه اوس نمونه خروار آیاتونه پیش کړل نننی سبق کې مونږ دا ذکر کوو چې څنګه مشرکانو دا شرک اعتقادي په سلور کې سمو دا مشرکین داو په سلور کې سم باندې دي یو دی مشرکین بل بعد صالحین دویم دی مشرکین بل ملائکہ یو دی مشرکین بل بعد صالحین دویم مشرکین بل ملائکہ دریم مشرکین بالکواکب او سلورم مشرکین بالجن د سلور واړو مختصر مختصر وضاحت کوم یو دی مشرکین بل بال صالحین هغه مشرکان چې هغه نیکان بندگان د الله رب العالمین سره شریک او صدار ګرځولیو او دا علما ذکر کوي اول شرک ترک العالم دا اول قسم شرک دی چې د مخلوق دروازه ټنګولې ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الرد للمنطقین کی ذکر گئی واکثر شرکی فی بنی آدم او ای اکثر شرک په انسانانو کې د دا قسمونو نه وو اول داغی تعظیم د قبورو د نیکانو بندگانو د قبرونو عزت شروع کو بیا داغی شکلونه او تصویرونه جوړ کړل او بیا د دینا شرک شروع شو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي کان بین آدم و نو عشرت قرون كلهم علی الاسلام چې دا آدم علی السلام او د نوح علیه السلام په میانس کې لس پیړې وي او ټول مسلمانانو بهرحال طریقه دا وه چې د آدم علیه السلام او سلام اولاد کې کله چې ای وفات شول نیکان بندگانو نو شیطان رالو او داغي بچولې لکه وسوسه واچولا چې تاسو لاران دا ډیر نیکان خلقو نو تا هغه و عبادت کولو تاسو به هغه څنګه یادوي ایو ته سوقو زموږ له شکلونه جوړ کړو تاسو باندې ته ګورئ نو عبادت به په شوق کوئ وی دا هو ډیره ښه خبره ده شکلونه ولا جوړ کړل او هغه په یو ګډ کې کې خودل دا غي به عبادت کولو چې هغه مړشول نو دا غي بچو لرالو شیطان او ورته وی چې ستاسو پلارانو با کله عبادت کولو نو دې ته به قتل او دې له عزت ورکړو نو تاسو مو له عزت ورکړي دا یو له نور عزت زیات کو درې مې پیړې دا غي نه زیات تر دې چې لسمه پیړې راتله نو شیطان ورته وی چې تاسو اصل چې کوم نکانو مشرانو هغه به د عبادت کولو عبادت شروع کو د نیکانو بندګانو او قران کریم په دې مشرکین باندې رد کړي مشرکین بل عباد صالحین هغه خلک چې هغه نیکان بندگان د الله سره شریک او صدار ګرځولي وو سوره نوح دا وشتمه سپارا آیت نمبر 23 دروشتمه آیت وګورئ او ما پریدی ود سوای او سو یو په نصر دا ود سوای یهود یهوس یو په نصر سوبو دا د آدم علی السلام زامنو یا نوسیو نه خلقو شیطان ول شکل جوړل او د عبادت شروع کو لکه ابن کثیر د دې آیت د لاندې ذکر کوي دارنګ امام بخاری دا عطا ابن ابي رباح عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کوي کانو قوما صالحین بین آدم و نوح دا هغه هغه عبادت شروع کړو کله چې قران کریم رد کوي په مشرکین بل بار صالحین مدنه کانو بنګانو عاجزی بیانې سوره آل عمران دیمه سپارا آیت نمبر 51 د عیسی علی السلام خلق عبادت کولو الله دا عاجزی ذکر کړي سوره آل عمران دریمه سپارا یو په سمات هذا صراط مستقيم لفظي معنی به ان شاء الله د خپل ځای باندې کوم عیسی علیہ السلام مې الله زما عمر دې تاسو عمر به دې الله عبادت کوي دا لري غلار رات کوي او مشرکین به عبادت صالحین دارنګي سورۃ الکهف شپاړسم سپارا یو سل دویم آیت وګورئ سورۃ الکهف آیت نمبر 102 یو سل دویم شپاړسم سپارا چې نسی دای زما بندګان زمانه علاوه مددګاران الله وته کافر ویل چا چې د الله نه علاوه بل چا تر مدد شویل دي نیکان بندگان را مدد کوي الله دا کافر دی دا زما فتوا نه ده ستانه ده د بل نه ده د قران فتوا ده چې دا الله نه علاوه بل چا تر مدد شوی نو رات کوي په مشرکین بل عباد صالحین باندې دارنګه سورۃ الانبیاء ولسم سپارا آیت نمبر 83 دریت آیت آیات غوری دا یو یو نبی عاجزی الله ذکر کوي چې دا ما ته محتاج وو وایوب اذ نادى ربه اني مسني الضر آیت نمبر 83 سورۃ الانبیاء وګوره ایوب علیہ السلام کله چې عاجز یو کړ خپل رب ته یقینا ما تر سیدلې تکلیف او ته ورا درام کوم ګنا هغه ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دی عاجزی او فریاد صرف الله ته کوي اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کله چې عاجزی او خپل رب ته ما تر سیدلې تکلیف او ته غرا درام کوم ګنا جړا فریاد الله ته کوي وګوره مې والا یونس علیہ السلام کله چې لاړو سکونګي په خپل قوم باندې راکې په مشرکین باندې باندې صالحین چا چې نیکان بندگان د الله سره شریک او صدا ګرځولیو نو الله څنګه رد کوي چې هغه تاسو ورته را مدد شوای نو هغه خو ماته محتاج دي جو خود محتاج وي غیروں کا بلا اسے مدد مانگنا ہے کیا چې د بل محتاج نو دا غره به سه امداد وغواړي بنده به د بنده نه سه امداد وغواړي او څه به ورکی آیت نمبر 87 هوا جایم سورۃ الانبیاء وظنوني اذا بم واغبان وظن ان لن نقدر عليه ګمان یو کو چې تنګي ورانو لو بدواني تفسیر باندې ان شاء الله په خپل ځای نو کو فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك आवाज یو کو په تیارو تیارو کې د شپې تیارا زیم دا هغه چانا چې اسباب د نجات ور سره کم وي الله ما سره د خلاصون اسباب نشتا ما خلاص کې الله د دې مصیبت نه په دعا کې درې شرط دي او یونس علی السلام هغه درې واړه پوره کړي یو دا چې چا نه واړي راغله خپل عاجزي وکي الله اله الا انت الله صرف ته بس وګښته تعالی راغلی دویم داغه صفات په بیان کې ته ډیر سخی تعالی الله ډیر خو بیان درکړي که یو سړی له ورشي ورته وای چې زه تا نه وړم خو ته ډیر شومې بخیلې دا چې شومې مسله راغله ځکه کار کوه یونس علیہ السلام وی سبحانک الله ته د بخل نه پاکي ته بخیل نه دریم عاجزی ځان کمزورې کارکا وسړی نه سواړې ورته تا نه واړو خو تا ته مې اجد نشته چې اجد دې نشته نسل راغلي زه خپل کار کوا الله وی وکذالک ننجی المؤمنین اشاره قاعده کلیه ده همیشه دا سکو دارنګ موږ خلاصو مومنان دا عاجزی د انبیاء علیهم السلام ولې ذکر کړي دا ځکه چا چې نیکان بندگان د الله سره شریک وي صدر ګرځولي الله یې غماته محتاج نو طالب سره الله اعلان کوي یا ایو الناس اے د ټولې دنیا خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله ته والله هو الغنی الحمید الله دې بے پروا استایل شي ذات رات کوي په مشرکین مل عباد صالحین چې نیکان بندګان د الله سره شریک او صدر جوړ کړو دا سې ډیرو سوراتونو کې الله د دې رات کوي مو یو څو نمونه ذکر کړی دویم قسم هم مشرکین بل کواکب مشرکین بل کواکب هغه خلقو جاهی نور سپوږمې او ستوري د الله سره شریک او صدر جوړ کړو چا به سپورمای کوي چا به نور کوي چا به یو چا بل ته الہ ویل او دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دور کې ډیر زیات وو مشرکین بل کواکب د دیو جن قران کریم سورہ العام کې د ابراهیم علیه السلام واقعې ذکر کړي آیا د نسی بوتان لرا په خدای توبه انی اراکا و قومک فی ظلال مبین لار تون گمرائی و ستا قوم دی گمرائی کله کله باندې خلک وای یاره وای تاسو قرآن درس ډیر خسته کوی په لږه سختی کوی دا سخت خبره پکې مکوئ نو وایو قران پوهیږي نه نو ته د ابراهیم علی السلام نه ډیر خسړې ابراهیم علی السلام خو پلار ته وایي انی اراک و قومک فی ضلال مبین لارا تم گمرائی استادا ټول قوم دی گمرائی مخامخ ورطوئی خپل پلار ته ولی زکه چې الله نه علاوه نور شریکان جوړ کړي سورہ انعام آیت نمبر 74 دارنګي ورپسې ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کړي آیت نمبر 76 ګورېش په غویا یو وای زاد زایل کیدون کو سره مینا نکوم چې کم ختميږي او فنا کیږي ورپسې هو یایم کې د سپوږمۍ عاجزي بیانې فلما را القمر بازغان قال هذا ربي چې سپوږمۍ ولیدا او دا زما رب دی فلما را شمس بازغتان قال هذا ربي هذا اکبر چنور وریدو دا زما رب کې دي شي دا لوی رب دې تاسو په ګمان فلما فلت خال يا قومي اني بريء مما تشركون رات کوي په مشرکین بیل کوا کې وو چې نور سپوږمې او ستوري د الله سره شریک او حصدار ګرځولي وو دارنګه سورې رعد آیت نمبر 2 دوی آیت وګورئ یار لسمه سپارا سورہ رعد آیت نمبر 2 دویم آیت نو ولې دا غي عبادت کوي چې تاسو کله د نور عبادت کوي آتش پرس کله د اور عبادت کوي کله د سپوږمۍ عبادت کوي کله د ستورو عبادت کوي دا رد کوي پا مشرکین بالکواکب چې نور سپوږمۍ او ستوري د الله سره شریک او صدار ګرځولي وو دارنګي سورې نحل سوار لسم زبارا دو لسم آیت گرئی آیت نمبر بارا سورة النحل سوار لسم زبارا دو لسم آیت نور سپوږمۍ او ستوري تابعدار دي په حکم د الله کله نور سپوږمۍ او ستوري عبادت کوي او هغه خو الله پیدا کړی دی او د الله په اختیار کې دي دارنګي سورہ نجم آیت نمبر 50 وشتمه سپارہ ستوري د الله په اختیار کې دي دا کواکب پرس وای دا سیاره ده او دا پلانې سیاره ده راشه وای چې قسمت ده لو ګورم دا نجومیان بلارو کې ناس دي او د خلکو عقیده تباہ برباد کړي د خلکو یقین پستور باندې جوړو دا الله نه کټ کړو بغیر الله باندې یقین جوړ شو راشه وې زل پستور باندې قسمت معلومو سوره نجم آیت نمبر 50 پر موسم وانه هو رب الشرا یقینا الله رب الشرا استوری وانه هو رب الشعرات دا الله رب العالمین دی رب د شعرات ستوري تاسو د ستورو عبادت کوئ دا غي رب عبادت ولې نه کوئ دیو جنا دا رب یو شاعر وایي ولی دی ځان تبا برباد کو او غیر الله ته توجه کړه راشه وي قسمت معلومو د جمعیات پلارو کې بناستی او یو عالم ذکر کوي وای نجومی سره چرته بده خزای ونی ویلي همیشه لپاره به لارې په غاړه باندې ناشتي کراچۍ کې ډېر زیات دي چې ګوره سمندر په غاړه باندې ناشتي او یو ښا توتی ځان سره بند کړی یخې ځان سره یو چیرډای ور سره او یو لختې ور سره خلکو له قسمتونه معلومه دا د خلق عقیده تباہ برباد کی زموږ استاد محترم فرمایل دا شیخ قران نور الله ورته نو فرمایل چې اوزل ای خبر کی را روانو فلار باندې ونجومی ناستو داو سیده ساده سړیو سپینه ټوپه او بسره پته بدلګی دا چې دا عالم دی او کنه وینا د جمعې ما ته आवाज کې د خراشه چې قسمت دل معلوم کړ وای چې ورالم ما ته وی راشه ځوانه قسمت دل معلومو ایما ورته وی چې سور په وواله چې زما قسمت معلوم کی یاوی چې اتانی بل روانم اتانی په هغه وخت کې ډېر شیو په سوار لس روپې میخه کېده داسې دورو نو شیخ قرآن رحم الله فرمایل چې ما خو هغې فوقتل ایمای ګورما بهرحال هغه ته وی چې زما قسمت پیدا ته ما نه اتانی علی زبتاله یو روپې درکم مطلب ستا په ډبل وې درکم چې ته کوم غواړې خدارا ته وایا زما قسمت خو پرېدا خو ته خپل قسمت راته ووایا چې تر څو پورې په دې سرو غرمو باندې ناشتي پوه شو چې دا ته تعلیم نه هما ته وای چې پاسه پاسه دا مو یارو ته نه ما ښا هغه لخته مې راغسته او پر باندې مې کا د جوی مخ کې منډه وې زور پسې منډه وې ما ورګه چې تا ته قسمتونه وکړ دا خلق له عقیده تبا کړو قسمت د معلومو دا له قسمت نشي معلومو نه او خلق له قسمتونه معلومه او خلق کې دا ترنګړې بار رواني کورونو ته بدل نه کیږي او ساده لو مسلمانان خويند میندې هغه بزوکه کوي زر براشي ال راشه قسمت د معلومو نو د قران نه چې خبرې نه دای غریبانانه اې ته څه پته دا به ورته داسې لاسونی سي نو ترنګړه به ورته وایي یاره په کور کې ټول ورځ لګیاي خدمتونه کې هیڅ ځای نه دی ورته څوک ولا توجه نه ورکړي ځان دې ستړې ستومان کو او څوک هم دا نه وایي چې دې کار وکړو یو کنه دا خبره کوي بیا وته وي قسمت دې ډېر خدای او خواږه دې خوشاله ته نه پری دا یو کده یاره دا خبره خو رښتیا ده چې د قران نه خبرې نه نه غریبانه وي رښتیا ده او چې د قران نه خبرې شي نو چې څنګه په دروازې باندې سره ښکارا کیو وی پیژنې شي دا ترنګړه دا هغه خلکو له چې قسمتونه معلومه او په خپل په کوسو باندې ګرځي نظر ورته وای وای قدم کې نه لګي خپې بدل ماته کوم ځان له قسمت نشي معلومولې او موږ له قسمتونه معلومه دا چې د قران نظرانه خبردار شي نو دا غي عقیده بیا څوک نشي خرابولې کله به ورته وایي وي ته د خاون خدمتونه کې خو خاون تعالی توجه نه کوي نور سره لار ده اسی ولا زړه کې شکونه واچي بیا ته وي سور به شي یاره وای کی خو ډېرې او ته خیر یو زور روپې راکړه یو کور نظر والی بل چې یو کوسې نه ودی نو لزر یې پوره کړی دا داعی همیشه لپاره چې د قران نه مسلمان خبر نه دا عقیده تبای رات کوي په مشرکین بل کواکب دریم کې سمو مشرکین بل ملائکه کاش وخت وې او مالک تفصیل کولای شو ورځې کمی دي دریم کې سم دي مشرکین بل ملائکه مشرکین بل ملائکان هغه خلقو چې هغه ملائک د الله سره عزتدار ګرځولیو هغه وداوی چې دا باز الله د الله لور دي او ای زموږه اختیارات پوره کوي کارونه پوره کوي قران کریم باندې باندې رات کوي سوره سبا دویشتمه سپارا آیت نمبر 40 سلوختم آیات وګورئ د ملائکو عاجزی بیانې سوره سبا دویشتمه سپارا 40 سلوختم آیات بل کانو یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون ډیرو خو پیریانو عبادت کوو لکه رسو به ان شاء الله زه ذکر کوم مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن کې چې چا پیریان د الله سره صدر ګرځولیو پاغیم قران رد کړي والا جزی بیانې د ملائکو دارنګ سورې نجم کې وایي